ما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير فرمای الله خاص د الله د پاره دی هغه څه چې پټ دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې وما امر الساعة او نده معاملہ یعنی کار د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب د سترګې لمح البصر پشان د رپېدو د سترګې څنګه چې د سترګې یو رپ وهي نو دقه شانتي خبره ده او هغه په دې او هو اقرب یا د دینم زیات نږدې ان د دینم زیات زر دا سترګه رپیږي دومره وخت کې نه چې د دین هم زیات زر به وي ځکه ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې چې هغه وغواړي نو قدرت لري نو کله چې وغواړي نو دا هغه اراده کول او دا هغه سره سم به قیامت راغلی والله اخرجکم من بطون امهاتکم او یقینا خبردار چې الله راوستلی تاسو چې دا مسخر کړی شوی دی فی جو السماء په دې فضا د آسمان کې ما یمسکهن نه اساره دی لرا الا الله مگر الله دا په دې آسمان کې برا په دې فضا کې دا چا اسار کړی دی دا الله اسار کړی دی او سوره الملک الله فرمایي هغه مرغان چې په دې فضا کې دي نه هغوی کله دا وزرې خوري کې صافات ويقبضن دا وزرې کله خوري کړي نو خلک وي دا په وزرو ټینګ دي نو کله کله دا وزرې هغه راغونډیم کی بیا په دې فضا کې ټینګ دی نو فرمای ما یمسکهن الا الرحمن نټینګي جولرا مگر رحمان ذات ټینګ کړی دی دا هغه په قدرت باندې ټینګ دی دلته فرمای ما یمسکهن الا الله ندی ټینګ کړی جولرا په دې هوا کې مگر الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې نخې دي خامخا د پاره دا قوم چې هغه یقین کوي والله جعل لكم من بيوتكم او الله پیدا کړی تاسو د پاره من بيوتكم د کورونو تاسو نه سکنن د اوسېدو ځایونه وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولي دي پیدا کړی دي تاسو لپاره من جلود الانعام دس په سکر سارونه بيوتن کورونه د دې نه مراد هغه خیمې دي چې د دې سارو د پوستکو نه خلک جوړي تستخفونها چې تاسو هغه ډېر سپک بیا مومي تستخفونها ډېر سپک بیا مومي وزن دغه دومره نشته دی اسانه سره تاسو چتول شي یو مزعنکم په وخت سفر تاسو کې چې کلم سفر وخت راشي بس دار او چت کې ویټړې په شهر اوړې کورم په شا کړې وړي لکه دومره آسان کار دی و یوم اقامتکم او په ورځ د اقامت تاسو چې کوم ځای کې تاسو اقامت کوئ نو ما سره خبره ده را پرانیزئ او بس خوره کې کوړ دی ومن اصوافها او د دې د وړونه او بارها د دې د هغه دواړه اصل کې وړې دي د اصواب ویل کیږي هغه وړۍ د ګړو ته او ابار وړۍ د اوښ ته ویل کیږي او اشعار وړۍ د بیزې ته ویل کیږي نو هغه ویښتي د دې وجه نه د دې ګړو بیزو د وړو نه د اوښانو د وړو نه او ورسره او اشعارها او د ویښتو د بیزو نه اساسا د کور سامان و متاعا او د استعمال سيزونه الهین تر یو وخت پورې ان دا ټول سمر زم د استعمال سامان مونږ دیو نه جوړو والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله پاک پیدا کړی تاسو د پاره دا غسنه جوړ کړی تاسو د پاره دا غسنه چې هغه پیدا کړی دي ظلالا سوري یعنی کله چې تاسو ته ګرمي راشي په دې غرونو کې یو ځای بل ځای دا ونی ولاړی کنه د دې نه لاندې تاسو کې نه سوري دي او بل د هر شي سوری دی، د ابادۍ هم سوری دی، د دیوال هم سوری دی، د غر هم سوری دی، د انسان هم سوری دی، د چترۍ هم سوری دی. نو دا سوری په خپله یو نعمت دی. که دا سوری الله نه وای پیدا کړی، دا نور وای، خو د دې نور سره سوري نه وای، نو بیا به تاسو څه کول؟ نور کمیسونه بل شان دلته مراد هغه زغری مراد دی تقیکم باسکم دغم یو کمیس غونی دی کنه چې تاسو بچکی په جنگ کې تاسو کذالک هم دقرنګ یتم نعمته علیکم پورا کوي الله نعمت په تاسو باندې لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو هغه ته تابعدار شئ مخلص شئ طاعت اطاعت دا هغه لپاره خاص کړئ فإن تولوا نو که تاسو واپس شئ ثم ينكرونها بیا د دې تکذیب کوي د انکار کوي اکثر هم الکافرون اکثر د دې کافران دي و یوم نبعث من كل امه شهیدا او پا اورس تر او برا پا بسوم د هر امت نه یو گواه یعنی پیغمبر ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازه نه کیږي هغه کسانو ته کفرو چې کو پرې کړل یعنی اجازه به نور کول کیږي چې دوی د معذرت پیش کی راځي ګره خپل عذر پیش کی د دې اجازه به نور کړی کیږي ولا هم یستعتبون او نه به دوی ته د توبې موقع ورکول کېږي چې دوی ته اجازه ورنه شي موقع چې زه خیر دی اوس توبه وباسي نو معاف به شي دا د توبې موقع به نه و اذا را الذين ظلموا العذاب او کله چې ویني هغه کسان چې ظلم کړي نو کفر کړي او عذاب العذاب عذاب ویني یعنی جهنم فلا يخفف عنهم نو سپک بن کړي شي د دنیا ولا هم ينظرون او نه بجو ته مهلت ور کړي شي و اذا را الذين اشرك کړو شرکاءهم خپل شریکان ویني د قیامت پر ورځ قالو دی بوای ربنا ای زمونږ رب هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ شریکان دي الذين كنا ندعو من دونك اغه شریکان چې مونږ را بلل بعد مونږ عبادت کوستان سوا فالقوا الیهم القول نو دا معبودین دا معبود چا چې عبادت شوی دی هغوی به خبره په دیو باندې ورواچي فالقوا الیهم القول هغوی به ورګزار کې خبره په دیو باندې به ورواچي او ورته وایي انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې په دې کې چې تاسو مونږ ته الہ ویلو تاسو ته چا چې مونږ ته الہ وایي دا معبودین خلکو جوړ کړی کنه دا کاکا سیب دی پیر بابا دم دا خو اولیاء تیر شوی دی کې شک دشته دی دا خلک چې کوم دیو جوړ کړی دا اولیاء دي دا الله نیکان بندگان دي او د دیو عزت او احترام په ټول باندې لازم دی چا چې د الله د ولی قدر ونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روایت ول فرمای من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د ولی سره دښمنی وکړه نو زه تر جنگ چیلنج ورکوم خو دا چې د ولي ولایت په خپل ځای خو ذره بر د الله سره شریک نه دی د الله په دې نظام کې د کائنات په تدبیر کې په نفع او په ضرر کې مشکلات را وستو لري کولو کې بیماری را وستو لري کولو کې اولاد ور کولو کې غستو کې د ژوند او مرګ ان د نظام د کائنات چې کوم سدي په دې کې ذره بر اختیار نشته دی د وري د دانې مر اختیار دا نشته دی او نه په الله باندې زور ور دي د دې ولایت حاصل کړي دی لوی مرتبه حاصل کړي د ځان د پاره د الله په نسبت ډیر زیات عزت مندي خو خدایان ندي دا الہ ندي دا مالکان د نفع او ضرر ندي نو دیو ته خبره ورک دوی چې مونږ خو تاسو نه خبر دا مونږ ته تاسو الہ ویلو دا غټه غلطي وستاسو دا جرم ستاسو له زمونږ له تاسو دروغجن یې والقوا الی الله یومئذ السلام او دیو په پیش کې وړاندې وکي دا مشرکان په دغه ورځ باندې الله ته یومئذ په دغه ورځ السلام اطاعت تسلیم اسلام به پیش کې مونږ ډېر غټ تابعدار یو وزل عنهم ما كانوا یفترون او ورک بشي د دیو دا سوق چې دیو ځان نه جوړو چې دا به سپارش کی نن سپارش ولا سوق نشته دی الذين كفروا خلق چې انکار کړل او سدو او من کړي خلق ان سبیل الله الا الله الا الله نا زدناهم عذابا نزياد بكم نجول عذاب فوق العذاب د پاسه عذابنا یعنی یو خدای چې په خپل کو پر کړو بل دا چې دو نور خلق د الله د دین نه بندول نو عذاب د پاسه د بل عذاب نه ملاويږي بما كانوا يفسدون په سبب د دې فساد کاو فساد مطلب د ترج دا خلق د الله د دین نه اړول دا ټول غټ فساد دی ويوم نبعث من كل امه شهيدا او په دا ورځ چې راپابس موږ د هر امت نه یو گواه یعنی پیغمبر برازي دا غوینه عليهم پدیو باندې من انفسهم د دیو د ځانونو نه وجئنا بك او رابولو موږ تعالی را اے محمد صلی الله علیه وسلم شهیدا گوا علی هؤلاء پدی خلق باندې ونزلنا عليك الكتاب او نازل کړه د موږ پتا باندې کتاب تبیانا چې دا بیانون کړي لكل شیء د هر شي د امور د دین نه وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی وبشرا للمسلمین او دا زیر دی لپاره د مسلمانانو او د نارواو نه عام ناروا والبغي او د بغاوت نه د زیاتی نه د ظلم نه یعظکم د تاسو ته نصیحت کی د الله د امر او د نهی لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ